الرحیم سورت سوره یونس دی خیسته د دین مسائل بیان شو ورسره د دنیا د عذابونو یو څو نمونې بیان شوې ورسره وسره بشارتونه بیان شو وی الکه د ځان نه عام مؤمنان مه جوړوي د ځان نه راپاسې اولیاء جوړ کې چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون دا جوړ کې اوس د صورت بس آخري خلاصه الله بیانې خلاصه قل ته ورته ووایه الله پیغمبر ته وایي قل ورته ووایه یا ایها الناسو ای خلکو ای د دنیا خلکو ان کنتم کچری تاسو الله پیغمبر ته وایي دا دعوت وله ورکه یا ایها الناسو ای خلکو ان کنتم کچری تاسو فی شکن په شک کې کچریه تاسو یقینم نی فی شک تاسو په شک کیه او دا شکم د سنه پیدای من دینی د دین زمانه دقه ښکلی دین چې زه درته بیانوم او په دې کې هم شکي دا ان نه دی دې ته شرط وایي ان کنتم کچریه تاسو دا شرط شو په په شک کې زما د دین نه نو د دې جزا دلته پټه پرته ده د دې دغه دا مطلب دی که چېرې ته زمونږ کلي ته رالې دا شرط شو خبره پوره نه ده نو زه به د سره داسې کار وکم دی جزا شوه چې شرط او د جزا دواړه سره یوځای شي خبره پوره شي نو ان کنتم فی شکن کچریه تاسو په شک کې او دا شک هم پیدای من دینی زما د دین نه خبره پوره ده نه ده پوره نو دلته جزا یې پټه پرته ده څنګه فازیلو شککم دا خپل شک لرې کې بالتأمل والتفکر سوچ وکې فکر وکې زما دې دین کې ولې زما دین خو څه داسې هوا نه ده چې بس بیانوم حقیقت دی ولی سوچ وکې ولی فکر وکې ولی زه خو څه داسې دغه نه کوم چې هسې په هوا خبرې کوم فلا اعبد الذین زه عبادت نه کوم د هغې معبودانو فلا اعبد الذین زه عبادت نه کوم د هغې معبودانو د هغې بوتانو تعبدونه چې تاسې عبادت کوئ من دون الله بغیر د الله نه زه خو حقیقت دی زما خبره ولكن اعبد الله الذي لیکن زه عبادت کوم د هغې الله لیکن زه عبادت کوم د هغې الله چې یتوفاکم چې دغه الله به تاسو نه سا والي الله پاک سا اخلیم سا ورکیم هغې ونه ویله چې سا ورکوي دی ووی چې سا اخلي دا یو ټکي ووی دی کې یو قسم اشاره تخویف ته ده یرولو ته الذي هغه الله یتوفاکم چې هغه به سا والي تاسو نه یو و امرتو ما ته امر کړی شوی دی و امرتو ما ته امر کړی شوی دی ان اکونه چې زه شمه من المؤمنین د چانه د مؤمنانو نه ګورې رسول پاک خو رسول پاک دی خو دا موږ باندې چې کومې ذمهوارۍ وې دا په هغه مې وې په هغه باندې مې ایمان راوړل لازم و ان اکونه چې زه شم من المؤمنین د مؤمنانو نه یو راته دا ویلي شوي دي چې د ځان نه مؤمن جوړ که او دویم و ان اقیم او بل لا دی چې ته سیده که ما ته ویلي شوي دي چې ان اقیم ته سیده که وجهک مخ ستا ذکر د مخ دی امیدګله مراد ته غون بدن دی دا بدن راواله دا خپل ځان راواله د دین تابع کا چې ته سیده کا او تابع کا وجه کا خپل مخ لدین د پاره د الله د دین کم دین حنیفه چې هغه راوړېدونکی دی حق ته ولا تکونن مکېږه ته من المشرکین د مشرکانو نه دا خو تصور نو دا خو خیال نه راته چې رسول, رسول پاک دې شرک وکړي خو بیا هم هغه ته هم دا خبره متوجه وه چې شرک نه به ځان ساتي ولا تدعو تمرابله من دون الله بغیر د الله نه په خپلو مشکلاتو کې ته مه رابله بغیر د الله نه ما هغه لا ینفعک چې هغه به فایده ونه رسوي تا ته عبادت مه کوه بغیر د الله نه ما د هغې چا لا ینفعک چې هغه به فایده ونه رسوي تا ته کله که عبادت دې وکړو ولا یدرک او نه به ضرر ورسوي تا ته که عبادت دې ونه کړو د شرک نه به ځان ساتې خو فان فعلتا که چېرې تا دا کار وکړو شرک دې وکړو فانک یقینا ته چې اذا من الظالمین په دغه وخت کې به د ظلم کوونکو نه اوس ښکاره خبره ده چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په شان مبارک کې خدا سره راځي نه خیال چې دې دې شرک وکړي او د دې دې کې اشاره ما او تا ته ده چې ګورې چا شرک وکړه که نه نو معافي ورته نشته ګوره رسول پاک څومره لویه هستی ده خو هغه ته وایي چې فرض که او فرض که که ته وکړه نو ته به همداسې فانک یقینا ته چې اذن په دغه وخت کې من الظالمین د ظلم کوونکو نه به بیا مسله ده و ان یمسسک الله بدر کچره اورسی الله تا ته یو ضرر تکلیف و ان یمسسک الله کچره اورسی تا ته الله بدر یو ضرر یا بدنی ضرری یا مالی ضرری نو چې الله د ترسی نو بل څوک شته چې دنه لري کی نو چې د الله یو ضرر دنه بل څوک نشي لري کولی نو زه سره عبادت کوم فلا کاشفه نشته دی لري کوونکی له د دغې ضرر الا هو مګر همدغه الله دی نو تاسو الله ته وایئ چې یا الله دا مشکل لرې کړي و ان یردک بخیر او که چېرې الله اراده وکړي تا ته د خیر بدني خیر درکوي مالی خیر درکوي د دنیا خیر د دین خیر فلا راد نشته دی واپس کوونکې لفضله لفضله د فضل داغو یصیبو به الله رسی دا خپل فضل من یشاء هغه چاته چې د الله خوښه وشي من عباده د خپلو بندګانو نه او که ته نن وې چې زه خو پوه نه وم قسما قسم ګناهونه مې کړي دي اوس مې شوق دین ته راغی خو دې تیرو ګناهونو سره به څه کوم دا به ما ته بخشش وشي که نه وایي وهو الغفور الرحیم او دغه الله بخونکی دی او رحم کوونکی دی بیا دی بل دعوت قل ته ورته ووایه یا ایها الناسو ای خلکو ترغیب د قرآن مجید ته قد جاءکم الحق یقینا راغې تاسو ته حق من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه دغه قرآن حکیم دا یو حق کتاب دی او دا راغی تاسو ته تا فمن اهتدا کم سړی چې په سمه لار روان شو نو وایه که نه ګټه د چا ده فانما یهتدي بېشکه دی په سمه لار ځي خو لنفسه د پاره د فیدې د خپل ځان ومن ضل کم سړی چې ګمراه شو نو د ګمراهۍ ضرر په چا دی فانما یدولو بېشکه دی ګمراه کیږي خو د دې دغه چې دی بوج به پچای علیها په دې نفسي وما انا علیکم نیمه زه په تاسو بوکیل ذمهوار دا زه چې درته خبرې کوم دا صرف یو دغه د شفقت دی یو دغه دی رحم دی چې زه په تاسو کوم ورنه ما نه دا تپوس نه کیږي چې ابو جهل ولې دغه ته لاړ جهنم ته او عتبه ولې لاړ جهنم ته او بل ولې لاړ او بل ولې لاړ بیا مسله ده چا پسې به ځو واتبعو تابعداري وکړه ما د هغې یوها الیکه چې وحی کولی شي تا ته د حق خبرو تابعداري وکړه چې تا ته وحی کولی شي خو دوستانو چې د وحې تابعداري دې شروع کړه نو په اول کې به درته مشکلاتي بې اندازې بې اندازې مشکلات الله برستو بیا چې دې مشکلات ختم کی او د اسانتیا دروازې به کولو کی ما وی کدا د کفر ماحول کې خو اسې مشکلات دي نن ګورې په اسلامی ماحول کې که صحیح قرآن د حدیثو پسې روان شي نو ما مشکلات درته پیښیږي مثلا ستا د لور واده دی د لور او ته وې زما دا لور د حضرت فاطمه نه ولې بهتره ده رسول پاک چې د خپل لور سره کومه معامله کړې وه د ودولو په وخت کې وی رښتیا وایي هغه د خیر او د برکت وه که نه امیدګله نو ستا دې لور باندې دا نه پیرزو کیږي چې دی له الله خیر او برکت ورکي هغه به څنګه ودول پکاري چې خیره سره کله ماښام شي که په خپله ورسره کیږي ښه ده کنې د کلي یو دوه ښځې راواله او دا خپل لور دې ور روانه که او ور ویرسوه ورته وی دا ستاسو امانتو در ویلی زما خیال دی که دا کار دی وکړو لوریانې به دې هم په ډانګونو ووایي او ښځه خو پرېږده لیکن تاسو برداشت کوئ برداشت کوي یو بی بل بی بل بی آخر والله اوس داسې د بهحیایۍ اوس ګوره د قبایل ارته خو پرې د قبایل کم حیا او کم عزت او کم درناوی لیکن تاسو په خپل ځان سره سوچ وکړئ چې دا جنج رواني دا ښځې څه کوي تاسو خپله وګورئ چې سبا ستا جنج رواني نو دا ښځې به دغه نه کوي ناکله ناکله ستاسو د ملګري را سره یو د مخکې جنج رواني نو ما وي پرون زه یو ځای ته تللی وم هغه لاره خرابه وه لاره یې موټرې پکې نه شوې تللی مخې له جنج راغی زه به درته څه ووایم پیغلې پیغلې جینکې چې مور او پلار به پې څونه خواري د ستر کړي او په دا خوړ کې همدغسې بربنډې ګړې دي نو هلکه دا طریقه ښه ده او که بېګارې د شپې دا خپله لور بوتلې وي دغه که نوره یې داسې طریقه ده د وحې تابعداري وکړې او بیا څه دی که په دې کې څه مشکلات راتله نو څه دی وصبر او صبر وکړه وصبر ګوره رسول پاک څومره برداشت وکړه خو بیا الله پاک آخر دروازې کوله وکړي حتی تر دې پورې یحکم الله چې فیصله وکړي الله وهو خیر الحاکمین او دغه الله ډېر ښه فیصله کوونکی دی سوره یونسو خیر سره الحمدلله سر ته ورسېد خی دعا وکړه یا الله یا الله خپل فضل او کرم رب تمام مشکلات د دنیا د دنیا او د آخرت په سمون حل کی رب تمام مشکلات زمونږ حل کی رب کاغه مالی مشکلات کاغه بدنی مشکلات که د دنیا مسلې وي که د آخرت رب په خپل فضل په خپل کرم باندې ته زمونږ تمام مشکلات حل کی زموږ د حالات تدرس کی رب خپل توفیق زموږ سره شامل حال کی د خپل عظیم کتاب رب صحیح پوی را تراکی د خپل خوب پیغمبر علیه السلام په حدیث هم رب صحیح پوی کی رب خاص کر دا کم کتاب چې موږ شروع کړی دی موږ ډیر کمزور یو دا ډیر لوی کتاب دی رب ته زموږ له توفیق راکې زموږ امداد وکړي د قرآن او د حدیثو اتباع زموږ نصیب وګرځي رب د قرآن او د حدیثو خیر او برکت مونږ له دنیا کې هم راکې زمونږ بچو ته هم ورکې په قبر کې هم راکې په ورځ د قیامت هم راکې خپلو